بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أجمعين وبعد او دا مور کې واضح کړی و چې دا دوره یا د دې دورې ټول درسونه درې عنوانونو لاندې راځي اول عنوان د جهادي فهم دویم عنوان د جهادي عمل او دریم عنوان د جهادي اهداف بیا دا ویلی و چې د جهادي فهم تر دې اول عنوان لاندې منګو تاسو د هر ورځې بیل بیل درسونه لرو د بیلو فرعي عنوانونو لاندې چې نن به ان شاء الله اول درس واخلو اول درس د منګو تاسو د جهاد او مجاهد پیژندنه جهاد څه شی ده او مجاهد څوک دی یا مجاهد چاته ویل کیږي او د د کوم کار ته جهاد ویل کیږي تاسو اوس د لیکل پرېګ دی ورسته بیا ولیکي اوس لمه سر خبره کې ټول شریک شي ځکه تر لیکلو په هېدل ور باندې ډیر مهمه دي د لیکلو شیانو نه کتابونه ماشاءالله ډک دي خو د چې په دې کتابونو باندې ځان څنګه پوي کو او څنګه بیا په خپل عمل کې راولو دا اساسي او مهمه خبره ده اولا وړاندې موږ تاسو جهاد او مجاهد پیژندنه ده که موږ تاسو په شرعي معنا باندې جهاد ونه پیژنو او په شرعي معنا باندې مجاهدین نشو نو موږ او تاسو به الله دې نه کوي په سراسر تاوان کې ولی ځکه چې د جهاد اعمال چې څه دي دا په طبيعي او فطري لحاظ باندې تقریبا ټول ناخوخه اعمال دي څه معنی وینه تویول دی یو ناخوخه کار دی ځکه خو الله تعالی ورته فرمایي کنه عسى ان تکرهو شيئا یو شی به تاسو بد غنئ یعنی په هغه کې به طبيعي مکروهیت یا طبيعي کراهیت به پکې په جهاد کې وینه تویول دي په جهاد کې وژل کېدل دي په جهاد کې زخمی کېدل دي په جهاد کې بندي کېدل دي په جهاد کې معیوب کېدل دي په جهاد کې له وطن نه وتل دي د وطن پرې خودل دي په جهاد کې سوځول سوځېدل دي په جهاد کې کندول کندېدل دي په جهاد کې لوګه ده په جهاد کې ستومانی ده په جهاد کې یخنۍ کې شپې تیرول دي په ګرمۍ کې شپې تیرول دي په جهاد کې ویره ده دا ټول هغه کارونه دي چې په فطري او طبيعي لحاظ باندې انسان وکړ رغبت نه لري کنه او چې هغه کوم آثار او نتایج ور باندې مرتبيږي په دنیوي حالاتو کې هغه هم تقریبا ټول یې داسې دي چې یو ډول د تخریب معنا ورکې پرته ده دا په هغه صورت کې چې جهاد د شرع د پاره و نشي او شرعي جهاد نه وي خو که کله جهاد شرعي جهاد کیږي بیا په دې کې دغه هر عمل چې په فطری لحاظ باندې انسان ته ناخوخه ده د رب العالمین ته خوخه عمل ګرځي حتی که د دښمن یو ونه هم ته پرې کوي په دې کې هم تا ته اجر ده او د الله د رضامندۍ سبب ګرځي همدارنګه د مجاهد ژوند ټول د ستومانۍ ژوند ده د مسافرۍ ژوند ده د ویرې ژوند ده د تکلیفونو ژوند ده د زخم ژوند ده د لوګي ژوند ده د زندانونو ژوند ده له کور او له اولاد نه د لريوالي ژوند ده د تعقیب او د روحي فشارونو ژوند ده دا ټول ستومانه ژوند دی دا د راحت ژوند نه دی که د شرع د پاره نشي نو دا تاوان ده کنه د تاسو وای تاوان ده یقینا تاوان ده او په سترګو باندې وینو بل مشاهده چې دا تاوان ده خو کدا د شرع د پاره شي د دین د پاره شي او په شرعي معنا باندې شي په هغه معنا او مواصفات باندې شي چې رب العالمین بیان کړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امت ته ورخودل دي نو بیا دا تر ټولو مبارک عمل دی دا بیا تر ټولو د عزت عمل دی تر دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم جهاد ته ذروه سنام الاسلام ویلي یعنی د اسلام په دې ټول بدن کې چې تر ټولو یې اغلوړ ځای دی لکه څنګه چې د اوخ په بدن کې تر ټولو یې اغلوړ ځای هغه کوب یا بوکان دی هغه وي دغه ډول د اسلام په دې ټوله بدنه کې د مرتبه او د شرف په لحاظ باندې د لوړوالي او د عزت په لحاظ باندې تر ټولو لوړ عمل به امدغه ده چې په فطري ډول باندې په طبيعي ډول باندې خلکو ته ناخوښه ښکاري خدا په هغه صورت کې چې په شرعي معنا باندې شي نو په شرعي معنا باندې د جهاد پیژندل او په شرعي معنا باندې د مجاهد پیژندل دا هغه محک او معیار دی چې په دې باندې یو ښه عمل او بد عمل پیژندل کی یا دا هغه سبب دی چې په دې باندې یو فطری او طبیعي ډول باندې ناخوخ عمل یو خوخ عمل ګرځیدلی شي نو که جهاد په شرعي معنا باندې ونه پیژنو نو و به کوو څنګه متوجه یاستئ کنه چې په شرعي معنا جهاد ونه پیژنو نو وبه یې کوو څنګه او چې په شرعي معنا باندې د مجاهد صفات په ځان کې را نه ولو نو هغه شرعي جهاد به وکړو څنګه ته به په هغه وخت کې یو موټر سم چلولای شي چې ته خو سم زده کړی وي دغه په وضعیت او په حالاتو خو پوي وي ته به په هغه وخت کې یو تیاره خال وزولای شي چې د تیارې په تخنیک د تیارې په حالاتو د تیارې په پرزو د تیارې په د ټول میکانیزم باندې ته بلد یې چې دا کار څنګه کوي دا پورته کیږي څنګه کته کیږي څنګه دا مزل څنګه کوي دا د هوا سره او د حالاتو سره تعامل څنګه کوي په هر عمل کې چې ته په عمل باندې په اصولي شکل باندې پوه نشي کېدای شي تر تعمیر د ته الته تدمیر او تخریب زیات وي نو ځکه خو ضروری ده چې جهاد په شرعي معنا باندې وپیژنو او مجاهد په شرعي معنا باندې وپیژنو هغه صفاتونه په ځان کې راولو چې په هغه باندې د یو مجاهد او د یو جګړمار فرق کیږي ورسته عنوان دی را بشي زه به تاسو په خدمت کې احادیث هم یاد کوم ان شاء الله چې هر جګړه کوونکی مجاهد نه ده او نه دی الله خوخي نه هغه د استایل وړ دی نه هغه قدرمن انسان دی بلکې هغه جګړه کوونکې دی الله خوخیږي چې دی الله دی وینا مطابق او دی الله دی مراد مطابق دی الله دی غوښتنې مطابق د شریعت د احکام مطابق هغه عمل وکوي چې په کوم باندې دی مکلف شوی دی کله د خپل هوا او هوس نه یو طریقه ورکه جوړ کړه یو لار ورکه روانه کړه او بیا په هغه باندې جهاد نوم کې خو ده دا د الله په نسبت باندې جهاد نه دی دا بیا فساد دی ځکه چې عمل خو اسم په طبيعي لحاظ باندې د خرابې او د ورانې عمل دی او د په عقیدوي او د نیت په لحاظ باندې هم فساد ور سره ملګری ک نو بيخي ټول کار وران ک لکه څنګه چې جهاد ته په حدیث شریف کې ذروه سنام الاسلام ورته ویل شوی دی په اسلام کې تر ټولو لوړه مرتبه ورته ویل شوی ده ام دغه ډول مجاهد تر ټولو د لوړې مرتبه خاوند انسان دی ځکه چې د مجاهد شرف دلته د د عمل ناراضي د د عمل شریف عمل دی د د عمل د اسلام په بدنه کې تر ټولو عالی عمل دی د دغه عمل په بنا باندې دی تر ټولو عالی او محترم انسان دی د د د شخص شرف د د د کار له شرفه ده تاسو ګوري په انسانانو کې هر چاته خلک صاحب نه وایي کنه یو چا شرعي علم کړی وي شرعي مواصفات په ځان کې راوستلې وي شرعي لباس اغوسته وي خلک هغه ته مولانا صاحب قاضي صاحب مفتی صاحب ورته وایي یو چا تکلیف وستلې علم حاصل کړي تبابت لوستلې مسافرې کړي دي د انسان د بهبود لپاره یې د مرزونو سره د مقابله لارې چارې لټولي خلک د عزت لامل ډاکټر صاحب بولي دا ډاکټر دلته د دې وجه نه صاحب نه ده چې د لاسونه څلور دي یا سترګې شپږ دي یا باډي ډیره غټه ده نه دا د خپل مسلک له وجه نه محترم دی د خپل عمل له وجه نه دی محترم دی او د عالم دلته په دې خاطر محترم نه دی چې د نور خایسته دی یا د نور سپین دی یا جامې ښکلي دي بلکې دی د خپل عمل د وجنه محترم دی د خپل مسلک د وجنه دی شریف دی امدارنګ چې جهاد رب العالمین لوړ عمل ویلی او رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته ذروه سنام الاسلام ویلی نو د دغه عمل کون کې هم د دغه عمل د شرافت لوجنه شریف او محترم او معزز انسان دی مجاهد لدی عمل هم ورونو یو شریف انسان دی چې دی د امت له دین نه دفاع کوي دی د امت له ناموس او له ننګ نه دفاع کوي مجاهد وای زه د ومرم زه د وسوځم زه دې ټوټه ټوټه شم زه دې بندي شم زه دې وکړېږم زه دې وږی شم زه دې په ویره کې شم خو چې د ما د امت دین خوندي وي ځان قربانوي دین ساتي داسې نه دی لکه ځینې خلک چې دین قربانوي ځان ساتي په دنیا کې ډیر خلک داسې دي چې دین قربانوي عقیده قربانوي مانوي ارزښتونه قربانوي اخلاق قربانوي سړیتوب او عالی انسانیت قربانوي چې ځان ور باندې وساتي خېټه وساتي خپل شهوتونه او خوندونه حاصل کړي مجاهد د دې برعکس دی هغه خپل خزه په کور کې پریږدي ګلالي ګلالي واړه واړه بچیان په کور کې پرېږدي بوډا مور او پلار په کور کې پرېږدي د راحت ژوند په کور کې پرېږدي ځمکه پټۍ باغ وظیفه دا پرېږدي او هر لحظه خپل ځان له مرګ سره مخامخ کوي هر لحظه د دې توقع وي چې دی د ووژل شي دی د بندي شي دی د زخمی شي دای د غره ته په اوسېدو کې اړ شي دای د ځمکې لاندې نه نوځي دای د په صوف کې غار کې چیرې پټ شي دای د وسوځي خو پروا یې ځکه ور باندې نه وي او داسې په مینه دې کار ته ور روان وي مثال کټ مټ لکه د پتنګ ده چې څومره په اور سوځي هغه نه دی ورته ګرد تاویږي مینه یې د ورسره ولی مینه د ورسره ځکه د په ذهن کې عالی اهداف دي هغه عالی اهداف څه شي دي د دین ساتنه او د دې امت د ننګ او د ناموس ساتنه د دې امت د خويندو میندو د لونو د پیغلو د خزو د دو ساتنه چې دا د دښمن لاس ته ورونلوي دا به ابرو نشي او د دې امت دین تحریف نشي د دې امت دین پخولاندې نشي د دې امت دین محکوم نشي مغلوب نشي د دې امت په دین باندې نور شیان ورګډ نشي کفر ورکرا نشي ناروا ورکرا نشي انحراف ورکرا نشي بدعتونه ورکرا نشي په دې خاطر باندې دی لخپل ځان نه لخپل روح نه لخپل مال نه لخپل اولاد نه لخپل خزینه لخپل زندگی جایداد نه لدې هر څه نه تیریږي ورزي په خندا خندا باندې فدایي کوي ورزي په خندا او په خوشحالي او په عالی روحیه باندې عملیاتو ته ور داخليږي کمین ته ور داخليږي ولی د د سره دوه عالی اهداف دی ور سره نو د دغه عالی اهداف العمل د د روحي عالی ده هغه دوه عالی اهداف څه شي دي د دین ساتنه د دین حاکمول او د دې امت د خلکو معنوي او اخلاقی ارزښتونه او د دوی عفت او ناموس ساتل د امدې وجه نه خو بیا دی په ټولو انسانانو کې تر ټولو ډیر با مروته او د سړیتوب خاون انسان ګوري یو څوک چاته 15 روپۍ ورکي خلک ښه غني کنه وي دا ډیر ښه سړی د خلکو ته صدقه ورکړه یو څوک له چا سره یو بار وروچت کې موټر ته یو حیوان باندې وربار کی یو څوک د چاپ سر باندې وخیمه ودروي خلک به مروته غني یو څوک چاته مثلا یو مړی ډوډۍ ورکی خلک به مروته غني یو څوک چاته یو کتاب ورکی خلک به مروته غني هغه څوک به ول تر ټولو به مروته نه چې خپل روح له خلکو نظاري خپل بدن له خلکو نه قرباني خپل لاس او پښې وې زه د ټوټه ټوټه شم زه د وسوځم زه د پډرون ولګېږم زه د په ماین والوزم زه د په توپ ولګېږم زه د اسیر شم زه د بندي شم خو چې د ما دین د ما د امت د خلکو دین عالی شي محفوظ شي او د ما د امت معنوي ارزښتونه او د دوی آبرو او حیا د خوندي شي نو دی به ول تر ټولو با مروت او با شرف انسان نه وي دی چې دا ډول د شرف کارونه کوي دغه ډول د عزت کارونه کوي او خپل ټول دنیاوي شته لخپل اهداف نه قربانوي نو یقینا دی تر ټولو بامروته او د سړیتوب په کمال کې انسان دی بل خبره دا ده ورونو چې مجاهد لدی عمل هم عزتمن انسان دی چې په ټولنه کې د فساد مخه نیسي کدا فساد د کفر په شکل کې ده کدا فساد د ظلم په شکل کې ده کدا فساد د فسق او د فجور په شکل کې ده کدا فساد د فحشا او په شکل کې ده کدا فساد د پردیو د غلامۍ په شکل کې ده کدا فساد لولس او دین او د ایمان په سر له خلکو سره سودا کولو په شکل کې ده د دې ټولو مخه نیسي په کم ځای کې چې مجاهد په حقيقي معنا باندې راغلی الته امن راغلی په کم ځای کې چې واقعي مجاهد راغلی هغه ځای نه د کفر لمن ټوله شوی په کوم ځای کې چې په واقعي معنا باندې جهاد او مجاهدین راغلي دي الته خلکو د راحت او د آرام احساس کړي دا بیل خبره ده چې د جهاد په نامه باندې به خلک فساد هم کوي دا بیل خبره ده چې په کوم ځای کې جهاد او مجاهدین راشي دښمن الته داسې وضعیت جوړ کړي چې جهاد ورنه بدنام شي دومره فشارونه په غسیمه او په خلکو باندې وارد کی چې خلک په جهاد او په مجاهدینو باندې پښیمانه کی خو جهاد په خپل د فساد مخنیوي دی او مجاهد په خپل د مفسد مخنیونکي انسان دی دا د ورونو دنیاوی اجتماعي فضیلتونه دي د الله په نسبت باندې د مجاهد کوم قدر او قیمت دی رب العالمین ورته په کم نظر باندې ګوري کم ارزښت ورته ورکړی دی رب العالمین د مجاهدینو په باره کې په قران کریم کې ډیر آیتونه نازل کړي دي او هغه په مختلفو صفاتو په مختلفو نعمتونو او په مختلفو شرافتونو باندې ستایلی او یاد کړي دي په آخرت کې د هغه ډېرې لوړې مرتبه دي زه فقط یو د درې څلور آیتونه د تاسو په خدمت کې عرض کوم د مجاهد د مرتبه په بیان کې چې رب العالمین دغه قدرمن انسان ته په کوم نظر باندې ګوري او د ده د ټول کار ته په کوم نظر باندې ګوري رب العالمین د مجاهد د ټول کار دا داسې یو تجارت او یو سودا غنلې ده چې تاوان بالکل ورکشته نه که په دنیا کې دی غریب شو که مالدار شو که فاتح شو که مغلوب شو که غنیمت ونیو او که روح له لاسه ورک پکې په دې ټولو حالاتو کې دی ګټیالی دی په هر حالت کې دی کامیاب دی ځکه د ده د معامله د داسې چا سره ده چې هغه کې نه ظلم شته نه غدر شته نه وعده خلافی شته د د معامله د رب العالمین سره ده د د هر څه دی الله دی پاره کوي او الله چې څه وعده ور سره کړي هغه ټول رښتینی کیږي ومن اصدق من الله قیلا دی الله نه په وینا کې څوک رښتونی دی له الله سره معامله کوي لا خپل مقابل لوري نه دی مطمئن دی ګوري په تجارت کې سړی څو وخت په تجارت کې زړه نازړی څو وخت پریشان وي څو وخت زړه کې اطمینان نه وي څو وخت تاوان ویره ور سره پیدا کیږي څه وخت چې هغه مقابل لوري باندې دی مطمئن نه وي پیسې به مې راکړي که به یې رانه کړي په وخت به یې راکړي که به یې بې وخته راکړي مال به رښتینی راولېږي که به غلط راولېږي د اعتماد وړ سړی به وي که به بې اعتماد وي دروغجن به وي که به رښتینی وي خاین او غدار به وي او که به مخلص انسان وي د مجاهد مقابل کې چې هغه چا سره دوی تعامل کوي یا چا سره تجارت کوي هغه څوک دی هغه رب العالمین دی په خپل د خالق دی د مالک دی په هر څه توانا دی هر څه دی هغه مخلوق دی هغه مقابل لوري دی د قطعا داسې څوک نه ده چې له هغه چا سره د په تعامل او په تجارت کې د نامناسب رویه اراده ولري چې دوی ورسره تجارت کوي رب العالمین فرمای اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا ایمان والاو ایغه خلکو چې ایمان راوړی ده هل ادلکم على تجاره آیا تاسو ته دروخیم هغه تجارت تنجیکم چې تاسو خلاصوي من عذاب الیم لدردون کې عذاب نه د جهنم له عذاب نه تاسو خلاصوي دا تجارت داسې یو تجارت نه ده چې یوازې د یو څو ورځو خبره ده چې ته به لږ څو روپۍ وګټې او هغه به خلاص شي بیا به بیرته غریب شي داسې تجارت در وخیم ای مؤمنانو چې کله تاسو وکوي نو په نتیجه کې به تاسو له دردون کې عذاب نه خلاص شئ د دغه تجارت لپاره رب العالمین څه شرطونه ورته مقدمه ورته هغه تجارت که څه هم جهاد د خو تر جهاد مخکې دلته رب العالمین د ایمان خبره کوي ځکه الله د هر چا قتال د جهاد په معنا نه مانی د مؤمن جهاد یا د مؤمن قتال جهاد غني تؤمنون بالله ایمان به راوړی تاسو په الله باندې دی الله به منئ دی الله قانون به منئ دی الله دین به منئ دی الله احکام ته به غاړه ږدئ دی الله مقابله به نه کوئ د دین په حاکمیت به راضي اوسئ د بل چا حاکمیت به نه منئ د بل چا قوانین به نه منئ دا د ایمان بالله معنا ده د ایمان بالله معنا یوازې دا نه ده چې په ایمان په الله راوړه ده قانون پکې د دیموکراسي منم اقتصاد پکې د سوسیالیزم منم اخلاق پکې د لیبرالیزم منم او زه پکې مسلمان هم یم مؤمن هم یم دا بيخي مؤمن دنه مؤمن هغه څوک دی چې په الله ایمان لري نو دی الله به مني چې دی الله ونه مني دی الله قانون ونه مني دی الله حاکمیت ونه مني دی الله د دین نظام ونه مني او په عدلیه او سیاست او اقتصاد او د ژوند په ټولو چارو کې رانه ولي د خلق د مؤمنان کیږي نه ځکه الله فرمایي فلا وربك لا يؤمنون قسم دی د تا په رب باندې چې د خلق نه مؤمنان کیږي حتا يحكموك تر هغه چې تا حاکم نه کی فيما شجر بينهم په هغه منازعات او مشاجراتو کې چې پیخیږي د دوی ترمنځ ثم لا يجدوا او بیا دوی ونه مومي فی انفسهم په خپل نفسونو کې په خپل زړونو کې حرجا ستنګواله او نارضایتی ويسلم او وروس پاری خپل ټول واک او اختیار الله ته تسلیما پور سپارلو باندې نو چې ترڅو دی الله د دین حاکمیت ونه مني او راضي ور باندې نشي که ارڅومره د ایمان داواوي وکي دا سړی مؤمن کیږي نه هغه څوک نه مؤمن کیږي چې شعورا ادراکا علما فهما د قناعت په نتیجه کې وایي چې زه په الله ایمان لرم خو اقتصاد په سوسیالیزم برابروم یا اقتصاد په کپټالیزم برابروم زه ایمان لرم خو په اخلاق کې زه آزاد یم لیبرال یم څه شي مې خوښ دی غره تروا څه شي مې نه دی خوښ غره ته ناروا زه مؤمن یم خو خپل سیاسي نظام د دیموکراسي په اساس باندې حاکموم په دې کې د شریعت احکام دې ته ضرورت نشته د انسانانو تخپل او پریخي چې څنګه خوښوي هغه سي کوي زه مؤمن يم خو د حل او د حرمت فیصله په اشیاء باندې دا اکثریت ته ورسپارم چې اکثریت څه شي ته وایي روا هغه روا او چې اکثریت څه شي ته وایي ناروا هغه ناروا دا سړی بيخي مؤمن دنه د اس ځان ته دوکه ور کوي نو الله چې کله وایي تاسو ایمان راوړئ نو د ایمان معنا دا ده چې هم به الله منئ هم به د الله وجود منی هم به حاکمیت منی هم به شریعت او نظام منی هم به له مخالفت لاس اخلي مخالفت به کوي نه دا بیا ایمان دی هغه مخکنی خبره چې ما درته وکړه چې وای ایمان په الله لرم او نور ټول کارونه په خپل طبیعت برابروم دا ځان ته دوکه ورکول دي دا ایمان نه ده نو هغه د کامیاب تجارت لپاره رب العالمین د ایمان خبره کوي تؤمنون بالله په الله به ایمان لري په هغه حیثیت باندې چې ما مخکې تاسو خدمت کې عرض کړ ورسوله او د الله پر رسول به ایمان لري رسول به پیغمبر غنی دی الله استاد به غنی صادق به غنی په ویناو به عمل کوي شریعت به تطبیقوي له مخالفت نه به ځان ساتي له دوستانو سره به دوستی کوي له دښمنانو سره به دښمنی کوي په ژوند کې به خپل پیشوا مثال نمونه اسوه دا امدای غنی لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم کې د تاسو لپاره ماډل او نمونه او بهترین غوره مثال دی دی الله رسول به منی ورپسې وتجاهدون فی سبیل الله جهاد به کوئ د الله په لار کې به اموالکم په خپل مالونو باندې وانفسکم او په خپل ځانونو باندې کله چې تاسو دغه څلور کارونه وکوي یا دا درې کارونه وکوي ایمان په الله ایمان پر رسول الله په الله باندې د ایمان تقاضا وي پر ځای ول او پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د ایمان تقاضا وي پر ځای کول او بیا جهاد کول په مالونو او په نفسونو باندې نو نتیجه به څه شي ذالکم خیر لکم دا غوره کار دی د تاسو لپاره ان کنتم تعلمون کچېری تاسو په یېږئ ګورئ دلته رب العالمین فرمایي چې ان کنتم تعلمون کچېری تاسو په یېږئ معنا دا چې څوک په یېږي هغه به دې کار ته ښه کار وایي او چې څوک دې کار ته بد کار وایي نو هغه به څه شي نه پوهیږي او اوس په دې راډیوګانو کې په دې تلویزیونونو کې د دښمن زری او غلامان د دوی د چیرونکو د دوی د سیاسي احمقان د دوی نه کله پښتنه وشي چې د فلاني فلاني ځای کې ولې جهاد او مجاهدین ډیر دي وای صاحب الته به سیوادي ډیره ده تعلیم نه رسیدلی الته معنا دا چې الته بی دینی نه درسېدلې ګوره یو کار ته رب العالمین وایي چې هغه څوک چې پیږي هغه به دا کار کوي اے الله وایي چې څوک پیږي هغه به دا کارونه کوي کم کارونه به کوي په الله ایمان پر رسول الله ایمان جهاد کول په څه شي په مال باندې او په نفس باندې دا کارونه چې څوک کوي الله فرمایي چې دا خلک څوک دي دا هغه دي چې پويږي او دوی بیا څه وایي دا کم خلک دي دا وینه پويږي ولی وای دا سیواد نه لري علم سره نشته الله فرمای د یوازې د دنیا ظاهری ژوند ده پیژني له آخرت نه هم دوی غافل دي الله فرمای چې دوی نه پیږي دا بدبختان بیا وایي مجاهدین نه پیږي د فلاني ځکه ول جهاد زور اخیسته وسه بلته تعلیم نه دا ورغله معنا دا چې الته غربي ډول تعلیم نه د ورغلی سواد خوشته قران شته پوه شته سړیتوب شته اخلاق شته شرف شته یو لبل نظارې دل شته مینه محبت صمیمیت شته په یو کور باندې لس کس ملمانه راشي د ټولو ته په نیمه شپه پورته کیږي د سړیتوب کمال ورکه خي په تور تیار خپل ملمنو ته کغه مجاهدین یو کده لارې لارویان مسافر وي دا ورته تیاروي ته وایې چې دا د ناپوهۍ مظاهر دي که دا د پوهې د کمال او د سړیتوب د اعلی مدارجو نښې دي خو دوی بیا وایي هلته تعلیم نه دی رسېدلی خلک بېسواده دي نو ځکه دغه کارونه کوي الله فرمای ان کنتم تعلمون کچېره تاسو پیږی نو دا د خیر کارونه دي د پوهه والا ول لپاره دا کار خودلای ده څه به در سره وکوي رب العالمین چې کله تاسو دا کارونه وکوي په الله ایمان راوړی په رسول الله ایمان راوړی او بیا جهاد وکي په مالونو په نفسونو باندې او دا کار غوره ده او د پوهه والا او د خلکو کار ده نو بیا به کوي در سره سره رب العالمین د مجاهد مرتبه بیانوي یغفر لكم ذنوبکم دروبه بخي ګناهونه دي تاسو حساب بنه در سره کوي څونه ګناوي دي کړی دي توبه ورنه وباسه الله به درته وبخي بل فرض کړي زینو ګناهونه نه دي توبه نه وستلم داسې ګناګارم لاړې خو په جهاد کې شهید شوي یا جهاد ته ور داخل شوي دا د جهاد محیط او ماحول داسې ده چې تا به له ګناه را منې کوي او تا به انابت او توبې خواته سوق کوي ما ډیر ځوانان لیدلی دي چې بیخي های کلاس لوفران وو تر ټولو هغه د لوړې درجه لوفران خو چې کله جبهه ته تللی دي او چې معسكر کې و میاشت دوه تیر کړي چې بیرته راغلي بیا داسې یو څوک ته نه جوړ شوی لکه د ځمکې ملائکه تقوا سړیتوب مبارکه ګیره شبخیزی نیک اخلاق قربانیدل یو لبلنا مینه محبت صمیمیت تاسو باور وکړئ چې په دې معسكراتو په دې جبهاتو کې د مجاهدین دومره ډیر یو د بل خدمت کوي چې هغه یو ویدې د بل راپورته شي وخت یې چای ورته کړي ډوډۍ ورته کړي خوراک ورته برابر کړي جامې ورته منځلي په غلا باندې یو د بل خدمت کوي ترڅو هغه خبرې ما به خدمت وخت ورته کړی وي یو بل ته بوټونه راسته کوي تاسو به لیدلی وي کنه څومره یو لبل نظریږي د بیلو میندو ځامن وي د بیلو سیمو نه راغلي وي د بیلو ژبو خلک وي خو دومره صمیمیت په منځ کې پیدا شوی وي ځکه د جهاد او د قتال او د جبهه د محیط او ماحول داسې ده چې دا د انسان سازي مدرسه ده په دې کې سره انسانیت زده کوي او د الله مغفرت ورته حاصلېږي یغفر لكم ذنوبکم دروبه بخي ګناهونه دي تاسو ويدخلكم او داخل به کی تاسو جنات جنتونو ته ور یو جنت ته نه په دنیا کې څوک یو ډکه کورګی در کې چې یو دوه ونه پکې ولاړ وي دونه خوشاله یم سایګانو خپلوانو انډیوالانو ټول ته ټلیفونونه کوي داسې کور مې پیدا کړ چې دوه ونې مور کیږي رب العالمین فرمای جنات جنتونه درکوي درته او چې قران کریم کې تاسو چیرې مګوره د جنتونو سره د لویوالي ذکر شوی ده جنت عرضها كعرض السماء جنت عرضها السماوات والارض لوی جنتونه چې لویوالی د ځمکې او د اسمان په اندازه باندې لویواله د اسمان په اندازه باندې د فضا په اندازه باندې دا څونه موجوده ده په دې اندازه باندې لوی لوی جنتونه وي الله یې درکوي درته او دا به اسی باغونه یا داګونه جنتونه نه وي تجري من تحتها الانهار د هغه یا د هغو جنتونو لمانه یو لاندې به ویالي رواني وي او د دې ویالو تفصیل بیا د قران کریم په نور آیتونو کې بل ځای راغلی دی په بل آیت کې چې ویالې به وي د عسل مصفا صاف عسل او خمر لذة للشاربين د شراب چې خوند به کوي لا غول فيها ولا تأثيم نه به ګنګستیا پکې نه به ګناه پکې مختلف آیتونه کې د دې شراب صفات راغلي ما ان غیر آسن داسې اوبه به وي پکې رڼې چې خوند به یې بیخي د هغو اوبو په شکل نه وي چې د وخت په تیریدلو د سنا یا د وخت په تیریدلو په هغه کې تبدیلی راغلی وي خوندورې اوبه وي او شودي به وي دا به د جنتیانو د ماڼۍ لاندې روان وي دا نهرونه وچېدونکي نهرونه نه دي دا به د تل د پاره روان وي ځکه الله تعالی فرمای ومساکن طیبه او کورونه به درکوي خکلی پاکیزه فی جنات عدن په هغه جنتونو کې چې تل تر تل به وي د هر وخت لپاره به وي دا جنتونه د یوې ورځې دوه ورځې یو کال شل کال یوې پیړۍ لپاره نه د تل لپاره به هم دا معنی وي د تل لپاره به هم دا جنتونه وي د تل لپاره به میوي د تل لپاره به ورلاندې نهرونه روان وي ویالې به روانې وي د تل د پاره به پکې دوی همیشه وي خالدین فیها د تل د پاره د تل د پاره به د دوی د خدمت د پاره رب العالمین کلی کلی الکان پیدا کړي ولدان مخلدون د تل د پاره په مغه خپل تر او تازګۍ کې وي نه به خفه کیږي نه به مړاوي کیږي نه به خوې بدلیږي نه به رنگ بدلیږي و اخرى او د دین علاوه نور څه هم درکوي دا خو د آخرت شیان دي په دنیا کې نور څه هم درکوي درته و اخرى تحبونها یو بل نعمت هم درکوي چې تاسو یې ډیر خوښوي ورپسې مړه مړه یاستئ ازادۍ لیونی شو درپسې فتح لیونی شو درپسې ازادۍ ځان درنه قربانو څونه ډېر موږ تاسو په خپلو جهادي ادبیاتو کې ستایو فتح او ازادي الله فرمایي او اخرى او بل نعمت هم درکې درته په دنیا کې تحبونها چې تاسو خوخوي نصر من الله دی الله لوري برای وفتح قريب او نږدې کامیابی وبشر المؤمنین خامخا هم دوی غالبان دي هم دوی ته الله غلبه ورکي نو د دنیا کامیابی هم د او د آخرت فضیلتونه او ثوابونه اجرونه دا هم دي بل آیت کې رب العالمین فرمایي د مخکنه آیت د سورته صف 13 آیت په دې بل آیت کې رب العالمین فرمایي الذين امنوا هغه کسان چې ایمان راوړي وهاجروا او هجرت یې کړی دی د الله په لار کې وجاهدوا او جهاد یې کړی دی فی سبیل الله د الله په لار کې باموالهم په خپل مالونو باندې وانفسهم او په خپل ځانونو باندې اعظم درجه عند الله دوی د لوړ مرتبه خاوندان دي د الله په نس باندې هجرت کړی دی الله په لار کې جهاد یې کړی د په مال باندې دی الله په لار کې او په ځان باندې دی الله په لار کې دی الله په نسبت باندې دغه د لوړ درجه د عظیم درجه د عظیم مرتبه خاوندان دي اعظم درجه عند الله په رحمت باندې له خپل لوري ورضوان او خپل رضامندي به ورکوي د رضامندۍ زیری به ورکوي زه له تاسې راضي یم ای د ما بندګانو چې یو انسان رب العالمین راضي شي نور خو نو ټول نعمتونه بیا تر دې کم دي ځکه چې الله ورنه راضي شو نور ټول نعمتونه ورته بیا لازمي شو نور بیا ورکوي ورته رب العالمین وجنات او جنتونه به ورکوي رب العالمین لهم جنتونه به وي د دوی لپاره فيها نعیم مقیم چې په دې جنتونو کې به نعمتونه وي دایمي هر وخت ولاړ دا څنګه چې په وړي کې شته جمی کې نشته په منی کې نشته په سرلی کې بیا شته کله شته کله نشته نه نعی فیها نعیم مقیم د هر وخت لپاره به کې د نعمتونه وي خالدین فیها ابدا دوی بم د تل لپاره پکې وي تل تر تل داس نه چې د یو وخت لپاره ورغلي دی هر وخت سات ته ګور چې اوس پوره نشي اوس به وځو د تل د پاره به وي دایمي ابدا د هر وخت د پاره دوی پکې وي ان الله عنده اجر عظیم دی الله په نس باندې لوی اجر دی الله تعالی فرمای ورپسې آیت کې چې تاسو به د جهاد په مقابل کې کله له نورو شیانو سره مخ کیږئ معوقات یا منع کون کی به وي یا به کله داسې وضعیت راځي چې یو خواته به جهاد او د جهاد غوښتنې یو خواته به نور شیان وي نو دا به تاسو کم یو راټینګوي کومه لار بنی سي د جهاد لار بنی سي هغه چې په ظاهر درته کې تاوان ښکاری او که هغه لار بنی سي چې په ظاهر درته کې ګټه ښکاری الله فرمایي یا ایها الذین آمنو ای او خلکو چې ایمان راوړی لا تتخذوا آباءکم منی سي تاسو پلرونه خپل کله به د پلار په مقابل کې واقع کیږي د جهاد په مقابل کې لا تتخذوا تاسو منی سي آباءکم پلرونه خپل و اخوانکم او رونه خپل اولیاء دوستان په کوم وخت کې تاسو دوستی مور سره کوي ان استحب الكفر على الايمان که دوست وګاڼه خې وګاڼه کفر په ایمان باندې چې پلار دی ورور دی د کفارو ملګرتیا کوله په دې وخت کې ته د دوی ملګرتیا نه کوي دوی به په دوستۍ نه نیسي د دښمن په سترګه به ورته ګوري ان استحب الكفر على الايمان کې د دښمن ملګرتیا کوله د کفر ملګرتیا کوله دغه د پروګرامونو په تطبیق کې برخه اخیستله دغه پښتون باندې خوخ و هغه ته پروژې اجرا کولې تبه دغه دوستي نه کوي ومن يتولهم منكم او لتاسو نه څوک دغه کافران په دوستۍ باندې ونیسي فاولائک هم الظالمون دا خلک هم دوی ظالمان دي قل ان كان اباؤكم الله فرمای ته ورته وای ای پیغمبره کچېری وی د تاسو پلرونه و ابناؤکم او زامن د تاسو و اخوانکم او ورونه د تاسو و ازواجکم او خزه د تاسو یا میړونه د تاسو د خزه لپاره و عشیرتکم د تاسو قبیله کورنۍ قوم و اموال اقترفتموها او هغه مالونه چې تاسو ګټلې دي وتجارت تخشون کسادها او هغه تجارت چې تاسو په سوړ بازاري باندې ویریږي چې تاوان به پکې وکوي ومساکن ترضونها او هغه کورونه چې تاسو خوخ غني تاسو تخخ کاری خوشاله یاستئ ورکی دا تاسو ته احب الیکم ډیر محبوب وی ډیر خوښ وی تاسو ته څوک درته خوښ وی پلار اولادونه ورونه خزه قوم مال تجارت کورونه قصرونه دا تاسو ته خوښ وی لچانه من الله لالا نه درته ډیر خوښ وی ورسوله او دی الله له پیغمبر نه درته ډیر خوښ وي وجهاد فی سبیله او د الله په لار کې له جهاد نه دا شیان درته ډیر خوښ وي جهاد ته نظم ولا تجارت تاوان کوي بیا جهاد ته نظم ولا ادي خفه کیږي جهاد ته نظم ولا پلار مې ناراضه کیږي جهاد ته نظم ولا دا کور د نوې مې جوړ کړی ولا کوم لا تر اوسه یو دوه شپې داسې آرام به کې تیر کړي شوق باندې مې جوړ کړی ده دا بچا ته پرې د مذهب اوس بیا په هجرت کې په دشت کې په غرونو کې شپې تیرو مو په سفر او په سمڅو کې به شپې تیرو مو د ګوره دونه قصر می جوړ ک کور می جوړ ک مارکیټ دکانونه می جوړ کړل دا اوس چا ته پرې د مدیدو سمبالولو لپاره خچ زه لاړ شم خو زه خو نزیاتین وخارته نشم راتله دا به څوک سمبالي دا هغه وضعیت دی چې رب العالمین په صریح ټکو کې بیان کړی چې کچیرته تاسو ته دغه دغه دغه دغه دا شیان ل الله نه درته ډیر خوښ وي ل رسول الله صلی الله علیه وسلم نه درته ډیر خوښ وي او ل جهاد فی سبیل الله نه درته ډیر خوښ وي نو به د نتیجې انتظار وباسئ فتربصوا نو بیا انتظار وباسئ حتی یاتی الله بامره چې الله درته راولي خپل فیصله یعنی عذاب در باندې نازل کی ابتلا در باندې راولي مصیبت سره د اخته کی والله لا يهدي القوم الفاسقين الله هدایت نه کوي فاسق خلق ته اے په دې آیت کې فاسق خلق به څوک چې د الله یاد کړ چې د فاسقانو ته هدایت کړل د فاسقینو مصداق څوک دي څوک باید فاسقین په دې آیت کې چا د فاسقین ویل شو هغه چا ته چې د جهاد په مقابل کې دی د پلار منی د جهاد په مقابل کې د مور منی د جهاد په مقابل کې د ورور منی د جهاد په مقابل کې د مارکیټ او د تجارت منی د جهاد په مقابل کې د قصر او د کور او د ځمکې منی د جایداد مني د جهاد په مقابل کې د قوم مني د قوم خلک ورپسې راپورته شي یا کینه او یا موږ ته نه بیلتون اعلانو یا بل موږ سره په لار ځي او یا وزه بارکه کډه بارکه چې دغه شیان ور سره مني نو الله فرمایي دا فاسقان دي دوی ته الله هدایت نه کوي ام دغه خلکو ته فاسقان ویل ځکه چې دا څوک یاد شوی دی ورسره تعقیب کې د فاسقین ټکی راغی خو د دې مصداق همدغه خلک دي چې د مخکې یاد شول سوره توبه څلورشتم آیت دی رب العالمین فرمایي په بل آیت کې لكن الرسول والذين معه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم او هغه مؤمنان چې ورسره دي جاهدوا باموالهم دوی جهاد کوي په خپل مالونو یا جهاد کړي په خپل مالونو وانفسهم او په خپل نفسونو واولائک لهم الخيرات همدغه خلکو ته به د الله له لوري لورینې او خیرونه وي واولائک هم المفلحون همدغه کسان کامیابان دي چې دا چا ایمان راوړی چا جهاد کړی ایمان راوړی دی جهاد کړی دی ام دوی کامیابان دي اعد الله تیار کړی دی الله تعالی لهم دغه خلکو ته چې دا څوک جهاد کوي څه شی ورته تیار کړي جنات جنتونه ورته تیار کړي دي تجري رواني بوي من تحتها د مانیو د هغو لاندې الانهار ویالې خالدین فیها تل به وي دوی په دې جنتونو کې په دې ماڼیو کې ذالک الفوز العظیم دغه کامیابی د لویه دنیا مال تجارت دولت قوم قبیله دنیاوی حیثیت منصب دا لویه کامیابی نه ده دا ابتلا ده امتحان ده امتحانونه په دوه ډول وي کله د سختۍ امتحان وي کله د اسانۍ امتحان وي ورونو رب العالمین د مجاهدینو لپاره جنتونه تیار کړي د مجاهدینو ګناهونه وربخي مجاهدین تل تر تل په جنتونو کې اوسي مجاهدینو ته داسې جنتونه ورکوي چې مانای ورکی دي قصرونه ورکی دي باغونه ورکی دي ویالې ورکی دي د شهد ویالې ورکی دي د شراب ویالې ورکی دي د پاک او زلال او بو ویالې ورکی دي د شیدو ویالې ورکی دي د الله رضا ورکی ده کامیابی ورکېده لویه کامیابی همدغه ده دا ټول د چا لپاره دي دا د مجاهد لپاره دي که موږ او تاسو په دغه شعور په دغه ایمان په دغه احساس او په دغه اراده په دغه انګیزه باندې جهاد وکړو نو بیا هر وخت کامیاب یو کوم وګټل په دنیا کې هم کامیاب یو کوم نه ګټل هم کامیاب ځکه اخري انجام خو دغه ده کنه چې دا کوم قران بیان او په قران کې خو دروغ نشته په قران کې ټوله وینا رښتینه ده کوم حکومت جوړ کړ کوم جوړ نه کړ کوم وطن ونی و کوم ونه نیو کوم غالب شو کوم مغلوب شو کوم کفر و وسته کوم ونه وسته کامیابی ده ځکه چې رب العالمین په دې باندې څه د نتایج او د ترت کوم شرط نه دی لګولای چې که دا نتیجه به مرتب شونه به تاسو کامیاب یې او که دغه ونه کړ نو حکومت هم جوړ نه کړ نظام هم جوړ نه کړ دښمن ونه شړ ازادي ونه خسته نو به تاسو کامیاب نه یاست نه محض دا راوتل دی لارې ته په دې لار باندې قدم ایښودل په دې لار باندې تلل دا بیا ټول عبادت دی د مجاهد بیا خوب عبادت دی لکه په حدیث شریف کې راځي ویخه بیا عبادت ده د خوراک څکاک عبادت ده ټول حالات بیا د عبادت دی او دا هرڅه د د په میزان د حسناتو کې یا د نیکیو په تله کې ورته اچولای کیږي د مجاهدینو دنیوي فضیلت ما تاسو ته مخکې عرض ک او خروي فضیلت مې د آیتونو پرانا کې د تاسو په خدمت کې عرض ک اوس راځو دې خبره ته چې د مجاهد صفات باید څه شي وي کوم چاته موږ مجاهد ویلی شو کوم چاته مجاهد نه وایو هر ټوپک والا مجاهد نه ده هر څنیور مجاهد نه ده هر پګړی والا مجاهد نه ده هر دزی کونکي جنگیدونکي مجاهد نه ده نه دی الله خوښ دی مجاهد خپل خاص صفات لري خاص مرام او مقصد لري که هغه ورکه نو بیا دی مجاهد ده کنه دی بیا اس ټوپکې ده دی بیا ترهګر ده دی بیا مفسد فی الارض ده دی بیا ورانون کې ده دی بیا قاتل ده دی بیا یو بد انسان ده راځي دغه صفات و پیژنو چې د صفات کوم دي چې د صفات موږ په ځان کې راولو هغه ورسته به دغه نعمتونه الله راکړي راته دا خو هر دځه کون کې ته الله نه ور کوي هر داس چاته نه ور کوي ټوپه کې پوګه او راوته لکوره بلکې چې د حق او د باطل او د خو د بد تمیز او تفکیک و نه کوي هغه نه الله ناراضه وي هغه ته الله سزا ورکوي لکه ورسته براش په دلایلو کې مجاهد خپل صفات لري دغه صفات ک په د کې راغلل نو دی سم مجاهد دی او که صفات ورکرا نغلل نو دی مجاهد نه دی اس یو مفسد فی الارض انسان دی الله تعالی د مجاهد د صفاتو په باره کې یا د مجاهدینو د صفاتو په باره کې سوره توبه کې یو سل یو لسم یو سل دولسم آیتونه کې فرمایي ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه بشک الله تعالی اخستي دي له مؤمنانو نه د دوی نفسونه او د دوی مالونه په دې قیمت چې ورکوي به دوی ته جنت په بدل کې به جنت ورکوي یقاتلون فی سبیل الله دوی به د الله په لار کې قتال بکې جنگ بکې د الله په لار کې فیقتلون دوی به کافران وژني یا الله دښمنان به وژني ويقتلون او دوی به هم وژل کیږي دی غوی له لوري به دوی وژل کیږي او دوی به غوی وژني دغه جنت چې رب العالمین یاد کړی بان لهم الجنه رب العالمین فرمایي چې دا ډیره ټینګه وعده ده ګوري چې په دې کې شک را نشي او د دې د ټینګوالي لپاره د الله خو هر وینا ټینګه ده هر وعده یې رښتینې ده هر قول صادق دی خو د بندگانو د اطمینان په خاطر باندې رب العالمین فرمایي چې دا وعده ګوري په دایو ځای کې نه ده دا ما په څو څو ځای کې کړې ده دا وعده لکه یو چاته چې وایي چې دا سند دی او سم سند دی روغ دی د غزړه یو څه مطمئن شي خو بیا یو څه زړه کې تشویش شي او چورته چې ګوره دا سند دی رسمي د دې بل کاپی په ولسوالۍ کې دفتر کې الته ثبت ده بل بیا د املاکو په دفتر کې په ولایت کې الته ثبت ده بل بیا دا په کابل کې په مرکز کې الته په وزارت کې هم ثبت ده دا په څو څو ځایونو کې ثبت شوی ده او په دې ټولو ځایونو کې په دې باندې رسمي مهر لګېدلی او دا محفوظه ده په دې باندې څوک تعدا او تجاوز نشي کولای نو دغه سړی اطمینان وشي کنه رب العالمین فرمایي چې دا وعده چې زه تاسو ته د جنت درکوم ای مجاهدینو دا ډیره قوي وعده ده دینه تاسو بیخي مطمئن اوسئ وعدا عليه حقا الله تفضلا لازم کړی د پزان باندې دغه وعده د پزان باندې حق کړی ده په تورات په تورات کې هم چې دوی ته به جنت ورکوم ول انجیل او په انجیل کې هم فرمایلی چې دوی ته به جنت ورکوم ول قران او په قران کې هم بار بار ویل چې زه دوی ته جنت ورکوم لکه مخکنی ایتونه موږ تاسو سره تیر شو کړ ومن اوفا بعهده من الله څوک به ډیر وفا کوونکی وي په خپل وعده باندې له الله نه هیڅوک ډیر وفا کوونکی له الله نه نشته یعنی دا وعده خامخا پوره کېدونکې ده په دې کې هیڅ شک او شبهه نشته هیڅ د تشویش ځای ورکې نشته ځکه د الله نه به څوک ډیر وفا کوونکی وي په خپل وعده باندې فاستبشروا نو خوشاله اوسئ تاسو ببيعكم الذي بايعتم به په خپل هغه سودا چې تاسو کړی د الله سره سودا څه شي ده جهاد فی سبیل الله به اموال به انفس په دې باندې تاسو خوشاله اوسئ زیره په واخلئ وذلك هو الفوز العظيم همدغه لویه کامیابی ده اوس دا کار چا کړی مجاهدینو دا مجاهدین اوس دي څوک هر سړی مجاهد کېدای شي هر ټوپک والا هر توري والا مجاهد کېدای شي نه رب العالمین د مجاهدینو لپاره دلته صفات بیانوي التائبون توبه کوونکي به وي دا مجاهدین چې څوک جهاد ته راوځي توبه به وباسي له خپل ګناهونو نه له خپل تیر ماضی نه له خپل تیر حالاتو نه کدی په ګناه کې واقع وو او د جهاد په جریان کې به هم کله دنه ګناه کیږي لدنه خطا سهو کیږي دی به په ګناه باندې زړور نه وي فورا به توبه وباسي زر زر به توبه وباسي الله سره به عهد کوي چې الله زبرته نه راګرځم دې ګناه التائبون مجاهدین به توبه کوون کې ډیر العابدون عبادت کوونکي به مجاهدین کوم مجاهد چې عبادت نه کوي تاسو باور وکړئ چې دغه جهاد به برکت او تر جهاد به ډیر په فساد کې اخته وي کوم مجاهد چې عبادت سره شوق نه وي فرایض سره شوق نه وي سنن سره شوق نه وي او نوافل سره شوق نه شب خیزه سره شوق نه دغه په جهاد کې برکت نه دغه په اعمالو کې برکت نه هر وخت به په مصیبتونو په جنجالونو کې اخته وي او ډیر ځله به داسې شي چې بیا به داسې وخويږي چې بيخي به د دښمن غیږه ته ورولويږي العابدون مجاهدین به عبادت کوي الحامدون د الله ستایونکي به وي ډېر حمد او ثنا به ډېره وایي تسبیح به ډېره وایي هر وخت چې ګوري د ده به شونډې خوري د ده به ژبه د الله په ذکر باندې تازه وي مجاهد باید هر وخت د الله په ذکر باندې اخته وي د هغه رب په ذکر باندې چې د هر څه د هغه په خاطر باندې پریخي او د هغه لارې ته راوتلی دی د الله ذکر وکړي د الله تسبیح به بیانوي د الله ستاینه به کوي د الله شکرونه به وباسي السائحون دوی به سفر کوون کې وي د الله په لار کې یا به دوی سفر کوون کې وي علما وایي د الله طرف ته په هغه معنا باندې چې په بل آیت کې الله فرمایي ففروا الى الله وتښتئ په منډه شئ د الله طرف ته د الله طرف ته په تیزی ورځئ د الله طرف ته به سفر کون کی وي یا به د حق په لار کې سفر کون کی وي جهاد کې به سفر کون کی وي سیاحت کون کی وي په حدیث شریف کې راغلی سیاحت امتی الجهاد د ما د امت سیاحت چکر وهل منظرې کول هغه جهاد دی الراکعون رکوګان بکوي الساجدون سجدي وکوي الله ته ډېری الامرون بالمعروف امر په معروف بکوي خلکو ته به د نیکیو امر کوي د نیکی امر به ته هغه وخت کې یو چاته کوي چې نیکی به خو دې ورخودلې وي کنه تا چې یو چاته نیکی ورخودلې نه ده مثال داسې ده ته یو ماشوم ته واجب سمونځ وکوه تا مونږ ور زده کړی نه د هغه به څه شی وکوي معنا دا چې ته به خلکو ته د نیکۍ تعلیم ورکوي د نیکۍ امر به ورته کوي د موږ مشکل دا ده چې مجاهد هم ټوپک واخلي بس بیا دی وي او ټوپک وي او څڼې وي ښه کار بیا بل دا وي چې ترانې ورسره واوري نور دا چې دعوت دی وکوي تعلیم دی وکوي د دین محاسن د خلکو ته بیان کی امر بالمعروف دی وکوي نهي عن المنکر دی وکوي دا یو لوی برخه مجاهدین د موږ خپل وظیفه نه غني وې دا د علماو کار ده او دلته الله د چا کار غنلې ده د مجاهدینو کار غنلې د مجاهدینو په صفاتو کې دا راوسته الامرون بالمعروف امر کون کې به په نیکی باندې والناهون عن المنکر منع کوونکې به یې له بدۍ نه بد کارونه چې ویني فساد چې ویني ظلم چې ویني بې عدالتي چې ویني فحشا چې ویني دا به منې کوي د دوی به مخنیوي کوي په هغه طریقه باندې چې د شریعت مطابق ده په هغه طریقه باندې چې د اسلامي اصولو او د دعوت د اصولو مطابق ده والحافظون لحدود الله ساتون کې به دی الله د حدودو د الله له حدودو نه به خنه اړوي الله چې څورته ټاکل دي لغه به تیریږي نه وبشر المؤمنین نو تزیری ورکه مؤمنانو ته ګوري په مخکنی آیت کې رب العالمین یو سودا خو دلې ده ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه الله اخستي المؤمنان نه دوی نفسونه او مالونه چې جنت به ورکوي الله د دوی نفسونه او مالونه ورنه اخلي په بدل کې جنت ورکوي کار به د خلکو څه شي دا سودا د څه شي د دې سودا غ شکل څه شي دا عملیه څه شي دا یقاتلون فی سبیل الله دی الله په لار کې به قتال کوي فیقتلون ويقتلون دوی به خلک وژني خلک به دوی وژني دوی به کافران وژني کافران به دوی وژني او دغه وعده ټینګه وعده ده رب العالمین فرمایي دا په ځان باندې حق ګرځولې ده په انجیل کې په قران کې په تورات کې او الله ډیر وفا کون کې دی په خپل وعده باندې جهاد او د مجاهدینو یاد کړي ورسته بیا د مجاهدینو صفات بیان کړي دي چې د کم مجاهد سره زه سودا کوم کم مجاهد ته زه بخنه کوم کم مجاهد ته زه جنت ور کوم د کم مجاهد سره زه تعامل کوم دا سودا دا د ګټې سودا دا تجارت رب العالمین فرمایي دا زه چا سره کوم دا صفات ورته بیان کړي چې دا صفات په چا کې وي هغه سره زه تعامل کوم هغه سره زه تجارت کوم چې دا صفات په چا کې نه وي څوک توبه نه وباسي څوک عبادت نه کوي څوک ذکر او تسبیح او اذکار نه کوي د الله شکر نه وباسي څوک د الله په لار کې سفرونه او ستومانه او ستړیا ونه تیروي الله ته رکوګان او سجدي نه کوي امر په معروف نه کوي نهي عن المنکر نه کوي د الله د حدود ساتنه نه کوي بلکې په خپل د الله حدود نقض کوي ماتوي ظلم کوي زور کوي فحشا کوي ناروا کوي قتل کوي محرمات ارتکاب کوي د دې خلکو سره رب العالمین سودا نه کوي ولې دا داسې یو مثال لري لکه څوک چې وایي چې زه یو ډیره عالی پروژه د ډیر لوی ارزښت پروژه زه اعلانوم چاته ورکوم خو هغه څوک چې د ما دا پروژه اخلي بلا تشبيه ولله المثل الاعلى دی الله لپاره مثال نه بیانېږي ما اس دې مسلې د وضاحت لپاره مثال بیانو چې څوک دا پروژه اخلي هغه به دا دا دا دا دا دا, دا معیارونه بلري که دا معیارونه پکې وي نو هغه د دې پروژې مستحق دی هغه د دې کار مستحق دی او که دا معیارونه پکې نه وي هغه د لسره ځان په دې کتار کې نه حسابوي نو ګوري ورونو دلته رب العالمین د صفات خو دلی او دا صفات چې کله مجاهد کې راغله نو دی بیا مجاهد دی او که دا صفات ورکه نه و توبه ورکه نه و استغفار ورکه نه و الله طرف ته انابت ورکه نه و رکوع سجده ورکه نه و امر بالمعروف نهی عن منکر ورکه نه و د فساد د مقابله احساس ورکه نه و په خپل د حدود تطبیق او حدود ته التزام ورکه نه و نه دی بیا د دې زیر مستحق نه دی دی د دې نعمت مستحق نه دی ورونو قتال دلته یاد شوی او په دې آیتونو کې یاد شوی مخکنو آیتونو کې هم جګړه یاد شوی خو دا جګړه ګوري په خپل ذات کې دا ما مخکې تاسو په خدمت کې عرض کړ چې دا مقدس او محترمه نه ده دا چې کله فی سبیل الله شنو محترمه وي او چې فی سبیل الله نه وي دا محترمه نه وي د ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه نه یو حدیث شریف روایت دی هغه فرمایي چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم نو اوریدل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل وای چې یو سړی راغی له رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پښتنه وکول په ځینې روایتو کې یو سړی راغی ځینې روایت کې دي چې پښتنه وشول رسول الله صلی الله علیه وسلم ځینې روایت کې چې موږ ناست یو سړی راغی پښتنه وکوله او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سپورت وروکتل ورته مفهوم د ټولو روایتو مغه یو دی الفاظ سره بدل دي ځینې کم دي ځینې زیات دي خو حادثه او مفهوم تقریبا ټول امغه یو معنا بیانوي سئل رسول الله صلی الله علیه وسلم پښتنه وشوه له رسول الله صلی الله علیه وسلم نه عن الرجل دی سړی په باره کې یقاتل شجاعتا قتال کوي جګړه کوي د دې لپاره چې دای ورکی زړور ښکار شي خلک وایي چې یار زبردست مجاهد دی داسې زړور ته د زمری زړه یې په سینه کې ده له هیچا نه ویریږي دی په دې خاطر باندې قتال کوي چې د زړورتیا معلومه شي خلکو ته ويقاتل حميه یا دی قتال کوي جګړه کوي د عصبیت په خاطر باندې دغه عصبیت یا د د قوم وی یا د کورنۍ وی یا د وطن وی یا د سیمې وی یا د ژبې وی لغه سره د تړاو په خاطر ويقاتل رياء او یا د دې د پاره قتال کوي چې خلک د دې د حیثیت د دې جرأت د دې متانت د دې زور دا وویني او به د خلکو په ذهن کې د یو عظیم انسان په حیث باندې ځای ونیسي اي ذلك في سبيل الله په دغه یادو شو خلکو کې کم یوې فی سبیل الله دی کم یو دی الله په لار کې غنل کی چې په قران کریم کې فی سبیل الله فی سبیل الله فی سبیل الله راغلی یا په حدیث کې فی سبیل الله راغلی په دوی کې کم یو فی سبیل الله غنل کی فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم تو فرمایل من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو فی سبیل الله هغه څوک چې جګړه کوي په دې خاطر باندې چې د الله دین دی او چت شي د الله کلمه دی لوړ شي د الله حاکمیت او حکومت دی نافذ شي په خلکو باندې یوازې الله دی معبود وي یوازې الله دی مشرع وي دا سړی فی سبیل الله دی دا نور مخکینی یو هم نه دی د قوم په خاطر جګړه فی سبیل الله جګړه نه ده د حزب په خاطر جګړه فی سبیل الله نه ده د تنظیم په خاطر جګړه فی سبیل الله نه ده د امارت په خاطر جګړه فی سبیل الله نه ده د کلیو د ولسوالۍ په خاطر جګړه فی سبیل الله نه ده د ژبې په خاطر جګړه فی سبیل الله نه ده له یو چا سره د ائتلاف په خاطر جګړه چې موږ د غوي مؤتلفین یو دا فی سبیل الله نه ده جګړې به وي سیاسي او اجتماعي او نور ارزښتونه به لري د دوی په ذهن کې خو د الله په نسبت باندې دا محترمه جګړه نه ده دا فی سبیل الله نه ده یوازې او یوازې هغه جګړه فی سبیل الله ده چې د الله د دین د حاکمولو په خاطر باندې وي او د الله له دین نه د دفاع په خاطر وي د الله د دین د ارزښتونو د وچتولو په خاطر باندې وي چې د دین ارزښتونه د وچت شي د دین ارزښتونه د قائم وي او خلک د دې ته تسلیم شي دا فی سبیل الله ده لدین اخوه ته نور شین دا فی سبیل الله نه دي په همدغه سلسله کې د شجاعت ټکی هم ذکر شوی چې یو څوک په دې خاطر باندې چې د شجاعت یا زړورتوب ښکار شي بلکې لا پام دې معنا باندې نور احادیث کې نور معناګانې هم ورسره ذکر شوي مثلا په ځینو کې راغلي دي لیوز کرا چې د یاد شي په خلکو کې چې فلانه ډېر لوی مجاهد دی لیرا مکانه یا د حیثیت او مرتبه ولیدل شي په بل کې راغلي للمغنمي د غنیمت په خاطر باندې jihad کوي په بل کې راغلي یقاتل غضبا اسی په تای شو په غضب کې راغلی ده خا تا مونږ ته په کوم سترګه کتلی تا د ما تربورانو ته داسې ویلي تا د ما په تنظیم پسې داسې ویلي زه به نو ستا سره ګورم بس په دې خاطر دی په تای شو په غضب کې راشي دا ټول باره کې پښتنه شو چې په دوی کې وس کم یو فی سبیل الله ده رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ټول په جواب کې هم دغه یو جواب فرمایلی دی چې من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله څوک چې په دې خاطر جهاد وکوي جګړه وکړي چې د الله کلمه قائمه شي د الله دین حاکم شي د الله فیصله نافذ شي په بندگانو باندې دا فی سبیل الله ده دا نور چې څومره اعتبارات دي دا یو هم د الله په نسبانه ارزښت نه لري په دې زمانه کې او په مخکې زمانو کې هم ډیر ځلې داسې پیښ شوي چې خلکو د قومیت لپاره جګړه کړې د وطن لپاره جګړه کړې ده د ژبې لپاره جګړه کړې ده د سیاسي رهبرۍ او قیادت یا سیاسي تنظیم لپاره جګړه کړې ده د خاورې لپاره جګړه کړې ده دا جګړې مقدس او محترم جګړې نه دي او په دې جګړه کې مړو شو خلکو ته رب العالمین نه جنت ورکوي نه خپل رضامندي وربخي ورته او نه د دوی ګناهونه پاکوي نه ګناهونه ورته بخي عن ابي هريره رضي الله عنه لا ابو هريره رضي الله عنه روایت دی قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دی وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی من خرج من الطاعه وفارق الجماعه څوک چې د مسلمان امیر له طاعت نه وځي او د غول ډلې نه بیل شي فمات میتتا جاهلیه نو دی چې مړ شي دی په جاهلیت باندې مړ وي ومن قاتل تحت رايه عميه یا عميه دواړه راغلي چې څوک جګړه کوي جنگ کوي د داسې یو بیرغ لاندې چې هغه د عصبیت په خاطر باندې پورته شوی وي یا د قوم د عصبیت په خاطر یا د سیمې د عصبیت په خاطر یا د ژبې د عصبیت په خاطر یا د تنظیم د عصبیت په خاطر باندې په دې خاطر یو بیرغ پورته شوی یو جنډه پورته شوی او د لاغې لاندې درېږي جنگ کوي او ينصر عصبيه یا د چا سره مرسته په دې خاطر باندې کوي چې دی په هغه پورې اړوند دی هغه د خپل دی د عصبه ګڼل کیږي فقتل او بیا دی ووجل شي فقتله جاهلیه نو دا د جاهلیت یو ډول وجل کېدل دي دا په جاهلیت کې یو ډول وجل کېدل دي او په همدې حدیث شریف کې فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ومن خرج على امتي څوک چې راوځي د ما امت پسې يضرب برها وفاجرها نیکان هم وهي ډبوي او بدان هم وهي ډبوي لوي مخې په ټول بس سوټي راخستي هغه لمانه نه دی او زه له هغه نه نه یم صحیح حدیث شریف دی امام مسلم رحمت الله علیه امام احمد امام نسائی ابن ماجه د ټولو روایت کړی دی علما وايي دلته فليس مني ولست منه یا مات میته جاهلیه یا قتله جاهلیه د دې معنی د اهل سنت او الجماعت په نسبت باندې کفر نه دی په دې کارونو سړی کافر کیږي نه چې څوک وای دی په جاهلیت کې مړ شو نه دی کافر مړ شو علما وایي چې اهل سنت والجماعت دغه ډول ویناو ته دغه ډول احکام ته د وعید احکام وای دا بیانوي او په امغه معنا او الفاظ بیانوي چې څنګه راغلي دي خدا وعید غني دا حکم نهایی یا حکم شرعي نه غني په دې معنی چې لدین نوزي دا سړی مسلمان به پاتې وي خدا کار یې لکه د جاهلیت کار ده دا کار یې داسې ده لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا کار یې د موږ د کارونو کار نه دی دا له هغه جنس کار نه دی چې موږ یې کوو نو دا سړی له ایمان نه پیوزي نه مرتد کیږي نه کدی ووجل شي نو علما وایي چې د مسلمانانو غوندې به غسل ورکول کیږي کفن به ورکول کیږي د مسلمانانو په هدیره کې به مخخول کیږي جنازه به هم ور باندې کیږي او میراث به هم خپل اولاد ته ورکول کیږي ځکه دای په دې کار مرتد شوی نه ده دغه ډول احکام یا دغه ډول ترخو ویناو ته چې د بدین د رامنه کېدلو په مقصد باندې شریعت بیان کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړی دی یا الله تعالی په قران کریم کې بیان کړی دی لکه د قاتل ناحق قاتل چې ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظیما علما وایي چې د دې معنا دا نه ده چې بس د جهنمی د په دې خاطر چې د کافر شوی دی بلکې خپل عذاب به ویني الته یو وخت به الله په خپل رحمت را وباسي دا چې دلته د خلود ټکی ورکړي راغلی وای دا د وعید په بنا باندې ده ترڅو د کار خلق ته دومره سخت دومره بد دومره د نه کول وړ ورخکاره کی چې لکه له کفر سره چې بیخي نږدې وي یا مشابه وي ځینې خلک د دغه ډول حدیث او دغه ډول دلایل په معنا باندې یا غلط پوه شي یا ځان په نه پوه کوي یو ډول د افراط حدود ته وځي یو چا باندې د کفر حکم یو چا باندې د ارتداد حکم وکي یو چا باندې له دین نه د وتلو حکم وي یو چا د وینې د تویولو حکم وکي دا د اهل سنت والجماعت مسلک یا د غوي فهم نه د وعید د آیتونو په اړه باندې ورونو دا خو وویله مجاهد صفات هم ویل او دا ویل چې هر جګړه کوونکې مجاهد نه دی اوس دې ترازو چې دا شرعي جهاد دا د څه شي کوم جهاد ته شرعي جهاد ویل کیږي د مجاهد صفات هم ویل د مجاهد مرتبه فضیلت دا هم وویل اوس چې شرعي جهاد کم یو ته ویل کیږي یا کوم کار ته شرعي جهاد ویل کیږي راځي په دې باره کې هم د تاسو په خدمت کې د علماو څو خبرې یادې کوم اوله خبره پکې دا ده چې د جهاد معنا څه شی ده د لغت په لحاظ باندې او بیا د شریعت په لحاظ باندې د جهاد معنا څه شی ده د جهاد لفظ دا د جهد یا د جهد له کلمې نه اخستل شوی دی د څه شي کلمې نه اخستل شوی د جهد له کلمې نه یا د جهد له کلمې نه اخستل شوی دی امام راغب اصفهاني رحمت الله علیه په خپل کتاب مفردات القرآن کې لیکي چې جهد او جهد دا دواړه د طاقت او د مشقت زغملو یا تحمل کولو په معنا باندې دي د طاقت د استعمال او د مشقت د زغملو په معنا باندې دي او بیا په تفصیل کې وایي چې علماو جهد د مشقت یا د تکلیف زغملو ته ویلي او جهد یې د وسع او د توانایي استعمال ته ویلی دی چې کله جهد شي د جیم په پیخ باندې دا د وسع او د طاقت استعمال ته وایي لرلو ته وایي او جهد د د مشقت او د تکلیف زغملو ته وایي امام ابن حجر عسقلانی رحمت الله علیه چې د امام بخاری دی صحیح بخاری شارح دی هغه وایي چې د جیم په زیر باندې جهاد دا په اصل کې د مشقت د زغملو په معنا باندې ده که جهد نه وي او که جهد نه وي همدغه مشترکه معنی راوځي چې د مشقت زغمل او د توان او د طاقت مصرفول د یو کار په کولو کې خلاصه معنی دا راوځي یا هغه لازمی معنی ورنه ورسته دا راوځي چې په جهاد کې به هم سړی مشقت او تکلیفونه زغمي او هم به ورکه خپل ټول توان او طاقت مصرفوي دا څنګه چې یو برخه طاقت مصرفوي او یو برخه طاقت پرېږدي نه چې څونه توان وي هغه به مصرفوي چې له توانه وتل او خبره نور دی الله په باندې نه مکلف کوي د جهاد شرعي تعریف څه شی ده فقها رحمهم الله د جهاد معنا څنګه کړي کم کارته جهاد ویلې ده احناف علما هغه په خپل مصادرو کې لیکي لکه په بدای صنایع کې شراغلی هغه وایي چې جهاد څه شی دی وایي بذل الوسع والطاقه بالقتال في سبيل الله تعالى امام کاسانی رحمت الله علیه په خپل کتاب بدای صنایع کې د هدايه شرح پاغي کې دی فرمایي چې بذل الوسع والطاقه د خپل توان او طاقت مصرفول دي بالقتال په جګړه باندې یا په جګړه کې فی سبیل الله تعالی دی الله تعالی په لار کې بالنفس په خپل نفس باندې والمال او په مال باندې واللسان او په ژبه باندې او غیر ذلك او یا په نور وسیلو باندې والمبالغه فی ذلک او په دې کې انتهایی کوشش کول تر انتهایی حد پورې کوشش کول دې توای جهاد په بدای صنایع نه هم جلد 4209 نویمه صفحه کې دا تعریف د جهاد ذکر شوی په بل تعریف کې د احناف مشهور کتاب حاشیه ابن عابدین کې څلورم جلد یو سل ویشتمه صفحه کې د جهاد تعریف داسې راغلی الدعاء الى الدين الحق وقتال من لم يقبله دلته دوه مفهوم دی راجمه کوي حق دین طرف ته دعوت کول او د هغه چا په خلاف جګړه کول چې د دعوت نه مني اولی دعوت ذکر کړی د حق دعوت یو چاته ورکول د په جهاد کې شامل دی خو چې کله نه دا دعوت منی او نه تا ته لار درکوي چې نور خلکو ته دا دعوت ورسوي نو بیا دغه په خلاف باندې قتال کول ها که په جزیه باندې راضی کیږي نو دا بیا د هغوی حق د هغوی ته حق ورکولای کیږي خو کنه جزیه مني نه اسلام مني نو بیا یوازې درې ملار پاتې کیږي چې تور ده او د زور استعمال دی د قتال استعمال دی مالکی علما رحمهم الله هغه د جهاد تعریف هم د تورته الفاظ باندې کوي لکه په شرح صغیر علی اقرب المسالک نومي کتاب کې په دویم جلد او 218مه صفحه کې راځي وایي چې قتال مسلم کافرا د مسلمان جګړه وی د کافر په خلاف خو کوم کافر غیر ذی عهد هغه چې معاهد نه وي ستړون نه وي ورسره چې مخکنی توافق ته ورسره د اسلامي حکومت له خوانه رسیدنه نه شوي او هدف به وي څه شوي لاعلاء کلمت الله تعالی د الله د کلمې د لوړولو لپاره وي دا قتال مسلم کافرا غیر ذي عهد لاعلاء کلمت الله تعالی شافعي علما هم لکه امام ابن حجر رحمت الله علیه د دوی پراس کې ده هغه وایي وشرعا او د شرع په لحاظ باندې وی جهاد څه شي ده بذل الجهد فی قتال الكفار د ټول توان او طاقت مصرف دی د کفارو په جګړه کې دی کفارو په خلاف په جګړه کې حنابلہ هم داسې مجموعي ډول باندې تعریف کوي د علماو تعریفونو هغه محوري ټکی پکې دا دی چې د دین په خاطر باندې د کفارو په خلاف د توان او طاقت مصرفول دي حنابلة وایي قتال الكفار اوس راځو دې خبره ته ورونو چې دا جهاد چې په قران کریم کې ذکر شوی یا په حدیثو کې ذکر شوی ګوري دا یوازې د جګړې لپاره نه دی ذکر شوی په قران کریم کې او په احادیثو کې د جهاد لفظ به ذکر شوی وي خو الته ورنه قتال په هر ځای کې مراد نه وي کله ورنه جهاد النفس مراد وي کله ورنه جهاد شیطان مراد وي کله ورنه جهاد الكفار والمنافقين مراد وي هر چیرې د جهاد نه د کافر وجل یا ټوپک او وسله پورته کول دا مراد نه ده بلکې جهاد خپل مرتبه لري او دا مرتبه په دې خاطر علماو تشخیص کړی دی بیان کړی دی چې کداغه مرتبه رعایت نشي نو بیا د جهاد سم کیږي نه په دې کې بیا غلطي راځي د جهاد په باره کې د مجاهد او د جهاد لفظ په دې معنی باندې هم راغلی چې انسان د خپل نفس په خلاف د خپل هوا او هوس په خلاف باندې وجنګي په دې معنی چې اول د خپل نفس اصلاح کی چې خپل نفس نه اصلاح کړي د د نفس له دیننه نه د د دین دښمن دی د د نفس له دیننه نه د د دینی اخلاق سره دښمنی کوي د د نفس له دیننه نه د الله امر ته غاړه خودن کوي نه دی دی به د بل چا اصلاح څه وکړي ځکه دننه په ګوګل کې خپل ورته دښمن ناست دی له دننه نه دی دښمن تسخير کړی دی د د نفس د د په خلاف باندې دښمن دی او په دې غلبه ده نو د د داخلي دښمن له غلبې نه او له تسلط نه ځان خلاصولو ته جهاد النفس وای او امدغه معنا په حدیث شریف کې راغلی ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای المجاهد من جاهد نفسه في طاعه الله مجاهد هغه څوک دی چې د خپل نفس په خلاف باندې جهد استعمال کی د خپل نفس په خلاف باندې د مشقت تحمل وکي خپل نفس اصلاح کی والمهاجر من هجر ما نه الله عنه او مهاجر هغه څوک دی چې له هغه څنه دی لاس واخلي له هغه څنه دی لری شي هغه پریګ دی چې لکم نه الله تعالی منع کړی ده د حدیث شریف امام احمد رحمت الله علیه روایت کړی او امام ابن حبان او حاکم د ټول روایت کړی او صحیح حدیث ورته ویل دی کله چې په یو چا کې دیننه د د نفس طغیانی وي د د نفس په خپل الله تعالی خودن کینه وي د د نفس په خپل د شریعت التزام کون کینه وي دای به نور خلکو باندې شریعت تطبیق کی نو ځکه خو جهاد النفس دا د جهاد الكفار نه مخکې ده چې یو څوک جهاد النفس نه نوي مطمئن شوی هغه کې د جهاد الكفار په سمه طریقه باندې ونه کوي کې د هغه فساد کې اخته شي کې د هغه ظلم وکوي ما تاسو ته پرونه وویلې چې دا ټوپک یا توره دا په انسان کې یو ډول داسې نشه یو ډول غرور په انسان کې پیدا کی چې د طبيعي او فطري حالت نه یو باسي دغه غرور چې ماتيږي دا په التزام بالشریعه باندې ماتيږي د شریعت په احکام منلو باندې ماتيږي انسان چې خالي سلاوي بالکل عادي انسان ورته ځان ښکاري خو چې کله یې ټوپک پوګک ځان ورته لس چند زور ور ښکاري وای اوس باندې د ما مقابله څوګو کوي اوس د ما مخه ته څوګ نشي درېدلای نو په انسان کې غرور راځي د دغه غرور د ماتولو لپاره او د نفس نه د شیطان د برخې د استلو لپاره د علماو جهاد النفس ویلای ده او په حدیث شریف کې هم همدغه مفهوم ته جهاد النفس ویل شوی ده د جهاد النفس مرتبه دا څه شي دي په جهاد النفس کې به ته کوي څه شي درې مهمه مرتبه دي اوله مرتبه دا ده چې ته باید هدایت و پیژنې ګوري په جهاد النفس کې به مجاهد اوله څه کوي هدایت به پیژنې ځان ته به معلومي معنا دا چې شرعي علم به یو څه حاصلې چې دا هدایت د څه شي دا وحی د څه شي دا قران د څه شي دا لمانه غواړي څه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث دي څه دا څنګه زه په ژوند کې راولم د احادیث په اړه په مجموعي ډول د شریعت په اړه د ما مسؤلیتونه څه شي دي په دې باندې بزان پويوي د هدایت معرفت یا د هدایت پیژندل د کمثل الحمار يحمل اسفارا د هغو خلکو مثال چې تورات ورکړ شوی دا ورته ابن اسرائیل د علماو مثال یاد کړی رب العالمین تورات ورته ورکړ شوی دا خو دوی په عمل باندې دا تورات و نه خسته د دوی مثال وای داسې ده لکه خر چې کتابونه ور باندې باروي پښتنو هم کټ مټ امدغه قرآني مفهوم د هدایت پیژندل په جهاد النفس کې اوله مرحله او بیا په دغه هدایت باندې عمل کول دا دویمه مرحله او دریمه مرحله دا چې دغه هدایت ته د نور خلکو را دعوت اول تا ته الله هدایت په نصیب ک ورور دعوت کا وراره دعوت کا د تر زوی دعوت کا او خې دعوت کا ملګری دعوت کا هم صنفي دعوت کا همسایه دعوت کا خپلوان دعوت کا د بل کلی ملګری دعوت کا عام دعوت ته اوز دغه کم شیان باندې چې ته الله پوي کړي دا بل چاته وای چې دا درې مرتبه درکې راغلي دا درې کارونه درکې راغلل د هدایت پیژندل په هدایت عمل کول او هدایت ته نور خلق را بلل دا هدایت خلقو کې خورول نو تا د جهاد النفس تقاضاوي پورا کړي دین اورسته ته بیا د شیطان مقابله ته تیاری او کته په خپل لدننه شیطان نه د شیطان مقابله به څه وکړي خو فرق به دا وي چې هغه شیطان به جني شیطان ته به انسي شیطان نو انسي شیطان خو اسیم د جني شیطان پیروي هغه به د شیطان په خلاف جهاد څنګه وکړي هغه د شیطان د پیروانو په خلاف باندې جهاد څنګه وکړي ګوري رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې قران نازل شوی او اسلام چې راغلی دیار لسکاله په دې کې جهاد نشته دیار لس کاله په دې کې قتال نشته په دې کې حج نشته په دې کې په دې وسنی شکل باندې مونږ نشته په دې تیر مکی دیار لس کالو کې روزه نشته په دیار لس کالو کې حجاب نشته په دیار لس کالو کې زکات نشته دا شیان ورکه نشته ده اذان ورکه نشته څه شی ورکه دي د نفس آماده کول دي د شریعت د منلو لپاره د توحید عقیده د پکې د قیامت په ورځ باندې ایمان راوړل دي پکې د الله حاکمیت باندې د خلکو ایمان جوړول د الله په وجود او د الله په قدرت باندې د الله په الوهیت باندې د الله په ربوبیت باندې د خلکو ایمان جوړول د الله په اسماء او صفات باندې د خلکو ایمان جوړول او له جاهلیت نه د خلکو راغوڅول جاهلی تصورات جاهلی اخلاق جاهلی قوانین جاهلی رسم او رواجونه د خلکو له ژوند نه یستل او هغه ورته مکروه او بد معرفي کول دا د دیار لسو کلو کار و چې په مجموع کې علماي د جهاد النفس د مرحله خبره غني وروسته بیا په لاسو کلونو کې شریعت راغلی مدني آیتونه چې راغلي مدني سورتونه راغلي په کې به احکام راغلي منځ راغلي قتال راغلي حج راغلي زکات راغلي روزه راغلي حجاب راغلي نور احکام راغلي دی په دې کې نو جهاد النفس ګوري ورونه دا دومره مهمه مرحله ده چې دا چا نه کاوه هغه به بیرون بیا فساد کوي ځکه ټوپک به پلاس کوي تسلط به دی مخ ته به څوک درېدلای نشي حساب دی بچا ته نه بچ څه یې وکول کې د چا لور وتښتاوله کې د چا زوی وتښتاوه کې له چا نه پیسې واخیستې کې د چا کور غصب کړ کې د چا ځمکه غصب کړه لدینه نه دی پاک نه وي دی لدینه نه په خپل شیطان وي نو د شیطان په مقابل کې به دی وجنګيږي څنګه جهاد النفس ډیر ضرور کار دی او چې څوک د جهاد النفس کې ناکام دي هغه په جهاد الشیطان کې په طریقې اولا باندې ناکامیږي او په جهاد الکفار کې هغه په طریقې اولا باندې ناکامیږي دا مهمه مرحله ده د مرحله ته باید موږ تاسو ټول ډیر توجه وکړو جهادي صف په مجموع کې باید په دې باندې ډیر ترکیز وکوي ځکه چې کله دیننه نه جوړ نشي نو جهادي صف اوس په داسې یو مرحله کې نه ده چې له هر فرد سره د بیل بیل حساب وکول شي تړل دی وی وهل دی وی زندان دی وی محاسبه دی وی جریمه دی وی تحقیق دی وی څېړنې دی دا داسې نه ده اوس یو ډول اضطراري حالات دي دلته بل دیننه نه یو انسان جوړي چې له دیننه نه دی جوړ کده بیا بیرون خپل ځان جوړي او قانون چې د دل بیرون نه انسان په زور جوړي قانون دیننه بچا کې کار نه کوي عقیده دیننه په انسان کې کار کوي لدینه نه چې انسان جوړیږي دا په قانون نه جوړیږي دا په عقیده جوړیږي دا په ایمان جوړیږي دا په واعظ او په نصيحت باندې جوړیږي دا د اسلام د محاسن په بیان باندې جوړیږي دا د اسلام د حقانیت په بیانولو او په غیبه نه د عقیده د راسخولو په دې باندې جوړیږي په قانون باندې د انسان دننه نفس نه اصلاح کیږي بیرون اصلاح کیږي بل مرحله ورونو هغه د جهاد الشیطان ده د شیطان په خلاف باندې جهاد کول د شیطان په خلاف باندې جهاد کول ورونو دا هم دوه شکل یا دوه مظهر لري اول مظهر د دې دا دی چې د شیطان د شبهاتو د تشویشونو او د وسوسو د فکول ته جهاد تراوزی ته علم تراوزي ته د الله د دین حاکمیت تراوزي ته کور پرې دی شیطان وسوسې درچي دا کور به د څنګه شي دا خپل خایسته خزه د چاته پرې خو ده تا خو پرون واده کړی تر اوسه د لا د ژوند خواږه نه دي څکلي دا واړه واړه بچیان چاته پرېږدي ازمکه دی هغه تربور اسیم ورته تیار په تمه ناس ده دا دکانونو مارکیټ د جوړ کدا خرابېږي دا باغ به د ګوره پردای شي دا میوه به ګوره وران شي دا به شي هغه به شي او دښمنۍ به درواوړي او پرې د څه کې حساب دین خود مصاب دین خود بز اسفای خود ګوسفند اسفای خود ګوري دا ټول وسوسې دي شیطانی شبهات دي کله به شبهه داسې درچي چې خدای خبر چې دا وس څنګه لار ده څنګه جهاد د جهاد دا کنه ده وس د فتنو زمانہ ده کینه په کور کې کینه دا شبهه به در اچوي درته وسوسې به در اچوي تشويشونه به در اچوي د دې نه راوتل د شیطان له دې جالونو نه راوتل دا کیږي په یقین باندې ته په دې خپل عزم باندې یقین لري چې ته برحق یې الله نه به مدد غواړي او په دې شیانو کې به ډیر وسوسوب سه نه ګرځي توکل علی الله بکې دی الله په قدرت باندې دی الله په نصرت باندې به توکل کوي بس راوځي به او تشویشونو وسوسو دوته به ډیر غوګ نه نسی او د مرجفینو هغه خلک چې په تا کې د جهاد عزایم سړوي تا له جهاد نه استومانه کوي تا له جهاد نه پښیمانه کوي هغه سره به کینې نه دغه کتابونه به نه ګوري دغه درس به نه اوري مجلس به نه ور سره کوي په هغه محیط کې به نه وسیږي ملګرتیا انډیوالي به نه ور سره کوي ملمستیا ته به نه ورځي ملمستیا به نه کوي ځکه دا ټول شیطانی جالونه دي تارانی سي دا دا وسوسه دویم مظهر د شیطان سره د دښمنۍ هغه دفع شهوات دی اول د دفع شبهات او دویم د دفع شهوات دفع شهوات دی ته وایي چې خوندونه به څنګه ځان خلاصوي تشویشونه وسوسه شبهه دا یو شیطانی جال دی او خوندونه دا بل شیطانی جال دی کله به شیطان درته خوندونه را مخ کې کوي کله به نعمتونه درته دریا دی کله به درته ځواني در یادې ځواني د توبه به وباسي سم بشي ورسته نن نه سبب یې کافران څونه ډیر دي دوب خلاف جهاد اور وخت رواني دلته یو څو ورځې خو خوندونه واخله دا انډیوالان یې ملګري پارټي جوړه درازه نن له دوی سره وکړه دا کار وکړه هغه کار وکړه یا به ته وای راځه نن چکر ته وځه یا به شد پروانه کوي خیر دی او څو ورځې اخو دی خو چکرونه و اروپا ته لاړ شو عايش وکوه موټر واخله دا وکوه هغه وکوه خوندونه وکوه د شهوات دا هم د شیطان جال دی لکه څنګه چې شبهات د شیطان جال دی چې څوک په جهاد الشیطان کې ناکام شي هغه په جهاد الکفار کې هم ناکام وي د شهوات مخه په صبر نیول کیږي او د شبهات مخه په یقین باندې او په توکل باندې نیول کیږي د شبهات د شکونو د وسوسو د تشویشونو مخه په څه چي نیسو په یقین باندې او د شهوات او د خوندونو مخه په څه چي نیسو په صبر باندې په زغم باندې او په زیګوالي باندې په دې باندې بینیسو صبر وکاو نو دوی می د دې لارې ورتیاوي ورکه پیدا کړي د قیادت ورتیاوي مې ورکه پیدا کړي وکانو بیااتنا یوقنون او د ما په آیتونو باندې یقین و د شیطان د وسوسو په مقابل کې یقین او د شیطان د شهواتو د خوندونو ته د تشویق په مقابل کې صبر چې کله صبر او یقین دواړه راشي نو بیا تانه قیادي شخصیت جوړ شي بیا ځوانان هم د تا پیروي کی په تاب سره روان وي ورورم بیا د تا خبره مني ورارم د تا خبره مني ترم د تا خبره مني ما ته داسې خلک معلوم دي چې په ډیرو ابتلاعات او مشکلات په خپل کورنۍ کې تیر شوی دي پلار مور ورور خور تر ماما کاکا ورندار دا ټول مخالف وو خو بس صبر او یقین دا دواړه خپل وسیله کړی دی او بیا یو وخت داسې ور باندې راغلی چې امغه تر ټولو کشر ځوان امغه ناچیزه سړی امغه چې پرون خلکو لیونی غاڼه امغه چې پرون خلکو بیلارې غاڼه بے سنجشې غاڼه امغه په کور کې په غټولنه کې په خپل ماحول کې یو قیادي شخصیت شوی سپینګره پلارم اوس د امغه بچی خبره مني ځوان ورور هم د هغه خبره مني مور او ورندار او خور او خپلوان دا هم د هغه خبره مني هغه څه چل کړي نه چاته پیسې ورکړي نه چاته یو نعمت ورکړي نه څوک په هدیو تحفه باندې خوشاله کړي دي بلکې صبر یې کړي او یقین یې کړي دا مرحله په صبر او په یقین باندې تیر کړي نو د الله تعالی د دې په زړه باندې جهاد ده په ژبه باندې جهاد ده په مال باندې جهاد ده په نفس باندې جهاد ده په قلم باندې جهاد ده په مختلفو نورو ذرایعو باندې جهاد ده چې په دې باره کې به ان شاء الله د جهاد ډولونه د باندې بیا یا د جهاد غ اقسام په دې باندې ورسته وغږیږو خو اوس نن په اخري ټکی کې د تاسو په خدمت کې د جهاد د دوه ډوله درته بیانوم یو بل تقسیم دی د جهاد چې جهاد بیا شرعي جهاد په دوه قسمه ده یو ته وایي جهاد الدفع او بل ته وایي جهاد الطلب جهاد الدفع دی ته وایي چې کافر يرغلګر دښمن د تا په کور راغلی دی د تا په کور حمله کړي د تا په وطن حمله کړي د تا خاورې نیولې د تا حاکمیت ړنګ کړي د تا صلاحیت په خپل لاس کې اخیسته ته یې بې واکه کړی دا یې درپسې راغلی ده ته دی دفع کوي دا فرض ده علما وای چې له ایمان نه ورسته بیا تر ټولو د لوړې مرتبه ضروری ترين فرض به امدغه ده چې ته د عدو سائل یا د حمله کون کې دښمن دفع وکي مخه ونیسي ځکه چې کله ته مخه ونه نیسي نو هغه دلته فساد خوري هغه بيديني خوري هغه د تا په ناموس تجاوز کوي د تا په مال او په ثروت تجاوز کوي په شتمنۍ د تجاوز کوي په حکومت د تجاوز کوي له هر څه د بیواکه کوي او په دغه مرحله کې که یو څوک د جهاد په فرضیت باندې باور نه لري عملا نه کوي د د مثال وای داسې ده لکه د یو چا کور ته غله راغلی د جهاد نه کوي نور اصلاحي دعوتونه چلي تبلیغ کوي تعلیم او تربیه کوي خو قتال نه کوي د عدو وسایل دفع نه کوي د حمله کون کې دښمن مخه نه نیسي وای د مثال داسې ده لکه د یو چا کوړه د شپې غل راشي غلې په دیواله راوړي کوړه رانه یو مصالح غلې دا چې دا کله غلو ویني چې توپک ور سره دی مولونه وهل دي خطرناک خلک دي وهل او ټکول او ډبول او دزې کوي دا ورته چې صاحب زه دغه کوټه کې دلته څو ماشومان ته سبق وایم ما سره غرض مکوي باقي مند شته چې څه کوي زه د سره غرض نه لرم که خزو سره غرض کوي که مال سره غرض کوي که متا سره مې غرض کوي که لون سره مې غرض کوي ما ته سموي زه د کوټه کې یاد علم سایم ماشومان ته زه سبق وایم نو تاسو وایئ چې دا انسان به احمق وي کدی به عاقل وي په کار د ته څه شي چې په دې وخت دی څوک د دې دښمن مقابله وکړي چې څومره کولای شي هغه وکړي دا چې دښمن ته وایي چې زه د تا په خلاف منفي موقف نه نیسم تا په خلاف قتال او جنگ او جبهه دا نه کوم زه تعلیم کوم د امسیاګان ماشومان ته یو څو آیتونه ورخیم یو څو اذکار دعاګانې ورخیم خپل لونی خپل کور خپل مال دولت د ارث بس دا غلو ته پریدي او د بل چاته دواګانې ورخی بل چاته اذکار او تسبیحات ورخی دا ځان دوکه کوي په دې مرحله کې چې د چا په کور د چا په وطن د چا په دولت د چا په نظام دی د کفارو د يرغلګرو د ظالمانو د دوی تجاوز شوی او دای په دې وخت وای زه دعوتي کارونه کوم زه ادبي کارونه کوم زه سیاسي مبارزه کوم زه به تاوتریخوالي مبارزه کوم دا څه ځان دوکه کول دا په حقیقت کې خپل خزه غلو ته ورسپارل دي دا خپل پیغله لونه غلو ته ورسپارل دي دا د خپل کور د مال او د متاع او د ارڅ واک او اختیار دښمن ته ورپرې خودل دي دا ځان به حسه غنل دي ځان به حسه کوي دا نه مبارزه ده نه دعوت ده په دې مرحله کې ټول مکلف وي چې څومره کولای شي امغه مر دفاع او مبارزه وکړي چغې دی وهي دزې دی وکوي و د تختی ک نور څه نشي کولای تیخته هم محترمه وي په قران کې و تیخته داسې محترمه تیخته یاد شوی ده چې د قیامت تر ورځې به د ایمان او د ایمان والا لپاره مثال او الګوي نمونه بوي اصحاب کهف څه کړی دي کم خار فتح کړی کم کافر وجلی کم پوستای نیولې ده کم سیمه تسخير کړې ده کم مظاهره کړې ده څه یې کړي تېښته یې کړې ده خو دا تېښته په دې خاطر کړي چې د جاهلیت په ماحول کې ذوب نشي جذب نشي ورسره لغو سره پیوندونه وانخلي هغه نه متاثر نشي تل غرونو ته پناه وړي ده الله تعالی دوی د ایمان مثال ګرځولې دي تخته وکوه د جاهلیت سره پیوند خو ماخله دغه په محیط کې خو مو وسیګه دغه داوا خو مور سره تاییدوه مړو سترګو باندې خو مو وسه دا هجرت چې فرض دی دا خو د ایمان ساتنې په خاطر باندې فرض دی دویم ډول جهاد هغه بیا اقدامي جهاد دی چې هغه مسلمانان لخپل وطن نه یا لخپل سیمه نه ور روانيږي د کافر وطن ته الته دوی جهاد او قتال کوي او په دې مقصد باندې کوي چې یو خو د کافرانو مخه ونیسي ځکه چې په عسکري لحاظ باندې هم همدا قاعده ده چې کته جنگ د دښمن کور ته ورنوړي دښمن جنگ د تا کور ته راوړي د دې لپاره چې جنگ د تا کور ته رانشي جنگ د دښمن کور ته وروړي دی په ځان اخته ک الته دی چې په ځان الته اخته ک د تا بیرته ټول خلک په امن او اطمینان کې شو خو کته پاتې شوې غلای کې ناشته او جنگ د تا کور تراغی د تا به ټول ناکرار وي ورسره کور اهل اولاد مال دولت نظام اقتصاد تعلیم ټولنه نفسیات دا به ټول ناکراري ولی ځکه ته دښمن ته دا فرصت ورکه دا مجال دی ورکه چې هغه جنگ د تا کور ته راوړي ته جنگ د کور ته ورصادر کا دای په غم اخته کا ته بیا ګوره چې څه کوکاری وهي نو اقدامي جهاد یو مقصد دا وي چې دښمن ته په خپل کور کې په غم اخته کا چې د تا کور دلته په غم اخته نه کې دلته خلک دی الله عبادت وکوي ځکه دوی خو دی الله دښمنان دي الله وایي چې دوی د ما دښمنان دي دویمه خبره دا ده ورونو چې د دوی په زړونو کې الته رعب کینی دوی په دې پوه شي چې مسلمان چې په ما پسې دلته راځي نو چې زه الته ورشم الته به مې څه حال وي د چې دلته بده ورځ په ما جوړه کړې دغه ډول بده ورځ نو الته چې زه ورشم بیا خو به ما خیر نه خپل زور به ورخکاره کوي ورته نو د اقدامي جهاد ډیر اهداف او مقاصد دي په دې باندې به ان شاء الله پراتونکو کې په تفصیل باندې خبره وکړو نن امدو عمر بسته د سبا ورځې لپاره بیا ان شاء الله درس د موږ تاسو د جهاد اهداف او مقاصد وي چې جهاد کوم هدفونه او کوم مقصدونه لري